دا زلزله چه دو یا خوی دیغه نا کنا آغا قرب قیامت سرا چه کم پی غلاف غاٹ عالمی شدو کنا یوا زلزله دو کنا دا زلزله چه کم دا کنا دا آغا دی قیامت آراما دو زنوی چه زلزله نا دا مراد دو چه قرب قیامت سرا کم زلزله دو زنه وی چې نه دا وچه د قیامت کې دی دی دی وجنه چې د مزکا او د غرینه سره جنگیږي اسونی نار کې ټکیږي فیقول آدم علیہ السلام وی چه لبیک و سعدیک والخیر فی یدیک خیر نیش خدا پکای تو پا دست قدرت شده قال رسول مبارک ویلی دی کنا انا قال ابو سعید صاحب ویلی دی کنا دا ابو سعید صاحب صدا کنا ایده ویلی دی چه یقول الله پاک ویتا و فرمائی چه اخرج بعث النار روب صدا اخبر اولادنا اجماعت تیر قال لیکن عذاب د خدای په کته دا ډیر سخت ده یدا کیسه چې کله رسول مبارک صحابه کرام ته وکړل غنا رسول مبارک دا کیسه چې صحابه کرام ته وکړل یا فشتد ذالک علیهما ډیر درنا ولګی دا خبره په صحابه کرام باندې کنا ډیر سخت دی ور فقالو دیو چې یا رسول الله چې یو کام زر جهنم تدریمی او دا یو کس خلی جنات تا پشه دریمی پا دا انسانیت شه بیا ایونا ذالک الرجل کیم یو دی میرو دا غا سرائی بیا دا سور دی چه دا یو سرائی میشه بیا کیم یو بی چه کیم دا کانا شا خدای خبر دا کانا او بیا دا خو کوی خو یو وی وی کانا او بیا چه وی وا کیم یو کانا شا فقال رسول مرکو فرمیل افشرو تو سه زرا اخلی ما خطا که دی فإن من یاجوج و ماجوج الفا و منکم رجلون دی یاجوج و دی ماجوج نظر و اتوسنا یو سلائی کنا لکه مثلا دامرا یاجوج ماجوج دیر دی کنا شا چه یاجوج چه زر گانه تو سه یو گانه کنا شا اوله و سرا غاشی کنا سرا ختمی دی دا این دا یاجوج ماجوج خطول کفیر دی دا و جهنم تدریمی کنا شا و بیره کنا بیا په دې سره دا یو چې جهنم تدریمی چې کیم دا یو کام زر دا یا جوج ما جوج واری کنه صاحب دې شه دا جهنم تدریمی ودا یو کس چې کیم دا کنه دا جنات تدریمی کنه کافر خلوی دیر دی یا جوج ما جوج خری چه گنیا کنا شابیشا دا ذروی دیوی و یو کسی توسوی ثم قال دین ورسی رسولم برکو فرمیه چه والذی نفسی فی یده سپین داغ دا فی ذراع الحمار په دې مخ شپشا د خرشه کنه شاده ابشا د خاص دا کنه د مخ شپشا د لیکا په دې شه لکه نه را مثلا ټوله تیرا وی د سپین ګل وی په شه کنه سپین داغ وی په شه کنه هغه ډیر ما مری وی کنه شام باب قول الله دا قول الله پاک لوی چالا یظن اولائک آیا خیال نکو دا خلق دے کسی تا چا انہم مبعوثون چه ده دی پر تکڑی شوی ده کبرینا لیومن فی یومن کنا پیغ ورز شه فی یومن عظیم پیغ لا ورز شه کنا او یوم یقوم الناس په دی ورز من دی ودریږي خالق رب العالمین تر وبرو کنا الله پاک ته مخمخ دریږي پښتنه کو دی الله پاک پیدا په مان سره ترجمان نوی کنا وقال ابن عباس عبد الله ابن عباس ویلی دی وتقطعت بهم الاسباب را په قرآن شریف شي یو بر دی روغلی دی کنه کاټ وشي په دی باندې ټول د کیمدا کنه تعلقات چې سمره تعلقات دي کنه د خپل ګرات دي د دوستۍ دي د تشي دي د تجربه دي دا ټول چې کینه د عذاب منقطع شي ختم شي د عذاب به د عذاب له وجنه یو بل د فائدہ نشي سره رسوي ال عذاب سمره الوصلات فی الدنیا دا تعلقات په دنیا شې سدي دا وسایل په دنیا شې دا ټول منقطع شي کنه یو نه کمالوي وبه قال حدثنا اسماعيل بن ابان قال حدثني عيسى بن يونس قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال ویلی دی رسول برک یقوم احدهم فی رشه داره دی یو کاز دی غی انسانون فی رشه بیغ خلاق پل شیلا انصاف اوزنه تر نیمئی دی غی غیرت ایده دی رسوی چه کم دا کنا دا خلی نا غاوی داکتی کنا شان کی دی پښه نه وسه دی دی راسه چاته ورا غلی چاته بیا دی دی پر ورا غلی چاته دی دی پر ورا غلی چاته نو ګنده راسه کنه چاته شنګری راس خپل عمل مطابق و بی قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور بن زيد عن ثور ابن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرق الناس يوم القيامه كان غار في خالق من دي في خالق دي قيامت کو رز بند په خلیشه و یلجمهم ورسیدی وی داخله خلی دی دی تکنای دی خلی دی ورسیدی حتی یبلغ اذانهم حتی که جرسیدی وی دی خشید دی تکنا باب القصاص یوم القیامه قصاص بدله و خستل کنا دی قیامت پوریز بنده کنا دی قیامت پوریز بنده کنا دا بدله و خستل وهي الحاقه دا غورز قیامت چې د دې ته حقا ویل شي کنه حقا ځکه چې په دې شی و د نیکې عملې و د بد عملې بدله او ثوابي نه دا ثابت دی په شی نه ډېر امور چې دي کنه او په شی ثابت شي کنه په دې ورځ باندې اچھا جی لئن فیه الثواب ځکه چې په دې شی چې کیم ده په دې ورځ شی دعا غ بدلا ثابت دین کې وحواق الامور وثبت دین کې نه امور کنه نه ډېر امور په دې شی ثابت شي کنه په دې ورځ الحقه والحاقه واحد حقا و حقا دا یو دی سره دو سره دی قیامت ته ورځ نومین دی والقارعه تو قارعه دی ورشی قارعه منا دی زره و دی غیبه کوین کې والغاشیه تو غاشیه منا پرده اچوین کې کنه دا بالکل له خلق په اکله باندې پرده او چوي والساحه تو دارنګ ساحه ساحه چغه ته ورشی کنه دا ورځ باندې چغه وی کنه تغبون یاوی ته ورشی تغبون نه مرا چه یو بل لره په نقصان شی اچوین کی کنه یو بل ته تاون و نقصان ورکوین کی او دا هر سړی لپاره کسه به جناب شاه خیر جوړ شو دا به جهنم شاه خیر ور پر جوړ شو دا هر سړی لپاره بیا جنتیون چې جنت ته لور شي او کافر جهنم ته لور شي بیا د مسلمان په جهنم شي چې کیم کیروي اوه کافر په میرس سره یې یا جهنم د مسلمان کیرو عادت ورکړي واله کافر په جنت شي چې کیم کیردا کنه اوه مسلمان په میرسه سره یې سیه دنار مسلمان ته ورکړ شي دی وجنه لکه د مسلمان په تاونه شو چولو دی د ته خندنای شي ورکړ زون ته یا شه شي دنه بدل کړو کنه دی وجنه دی ورته ته یو متغابن ورش تغابن له غبن نه ده غبن کنه دا چې کیم ده کنه تاونه ورکول ته تاون ته ورش غبنا اهل الجنت اهل النار سوال ورکو اهل جنت اغه اهل نار تا کنه دک جال نار پر اد جهنم یہ کیر ورکو کنه سو دی یو جناب کیر زنه بازار کو خود یتا اور کو ورکو کنه وذي قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا العمش قال حدثني الشقي قال سمعت عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس بالدماء ولني آج بشرك لشي فرمان دي خالك شي فوين سرا یو روایت شر دینی چې اول پای سلام دل منځ شي کنه اولی سب کې توبه دل منځ شي خو زنه حال کې دا خبره کړی دا چې یو حقوق العبادی بل حقوق الله دی به حقوق الله شوی اوان اولی سب کې تو دل منځ شي پای سلام حقوق العباد شوی اوان اول پای سلام دی ویني وی زرا وی چې نه یو سب دی یو پای سلام حساب کتاب به اوان اول دل منځ وی نه نه رسي ورسي خو پای سلام اوان اول دې وینه روزي کنه شام اچھا جی بهر حال چې کیم نو دای دا حلوله وګرځوي من قبل ان یوخذ لاخیه من حسناته مخشه دنه چې وخصل شي دی غبرر د پر دنه کې دی دنه فیلم د کون له حسنات نو کچر نه وی د پر نه کې او خدا من سیئات اخیر وخصل شي غنینا د مسلمان ورل د فطور حد علیه او را چور شي بده باندې مطلب دا چې اول غو نه کې په شي ورکه کنه کې دی نه د غنینا په تو باندې درا چول شي غنا او دا دی چې دا حقوق یا مراد دي چې دا امیر دی د سینې و د وجود نه او بوسي دا چې جنت نه دا کلوي دا ونا وخلی دی نه ونزعنا ما في صدورهم من غلنا قال حدثنا لي يزيد يريد كان يزيد بن زريع يحدثنا سيدا قتادة عن ابي المتوكل عن ناجي ان ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار رولي المؤمنون ليرنا ايرنا هو القدس جهنمنا اذن له في دخول الجنه اجازه ورکړه چې دا دخول الجنه او الذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لا احدهم اهدى بمنظره لان ورزانا ما في صدورهم من غل كان دا نه او بس یو له جنت ته داخله وي بیا جنت ته چې درې میو جنت خو د خدای وطن دا غنا یو دا سره خپل کېرته باندې څه خېری کنه شاده بیا سره سیخ شي دې کېره تا کنه شاده نو بیا یا رسول برک فرمایي چې فوالذي نفس محمد صلی الله علیه وسلم بيد ایمه دا قسم په هغه ذات باندې چې نفس محمد صلی الله علیه وسلم د بده څخه درشه لا احدهم اهدى بمنزله في الجنه خامخا یو دې دې مره هر یو دې دې زیوت ورسی خریم کوي هغه کړه خپل ته چکرې وي په جنات شه مې نه هو ادنا بمنزله کان فی الدنیا هغه کړه ته چاوي په دنیا شه د دنیا کړه زما شنه شه ورسی خدای لکه جناب کړه چې سم رسول ورسی خدای کنه بابن من نوکش الحساب عذب آغا سیک چه چرنگ مچرنگ وکل شیه ده سر پی سبکت و بشدت و عذاب در کول شی کنا کسی یو عرض ده کنا شا عرض عرض آمانا چه گناهی ندر منده پیش کو چه دا گناه دا کرا دا دا کرا دا دا دا کرا دا دا کرا دا دا کرا دا دا در منده پیش یکو خو بیانه را داخله تاوی چه ویلی ده کرا دا کنا ویلی ده کرا دا داخله تاوی دا حساب یسیر ده من نوقش الحساب عذبا وابي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن اسود عن ابن ابي مليكه عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعن من النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله بركه اور زوج من نوقش الحساب عذبا قال حضرت عائشه ته وچ حضرت عائشه ویلي چې قلت مو ته اول جنا ته بیا چې چا سره چې مناقشه دي سبوک لشي دته عذاب ور کول شي عليه الله يقول انا الله پاک دی چه فسوف یحاسب حسابا یسیر آتا ہوئی چه چه سر چه سوف شی آده ایتا ده عذاب در کور شی خدای پاک وی چه زنا حال کسر وزی سوف کو خواستونی سوف کو ور سر عذاب نور کون کانا سا حساب شی ور سر و عذاب نور کردی قال رسول برکت او فرمیل چه ذالک آده حساب یسیر نامونا کشان دو بلکه ذالک العرض دا خلیق شول لی کنا دا به سوال دی دا منا کسانه به چې کیندا کنه منا کسا ګوشه سایدا صغيرة قال حدثنا عبد الله بن ابي مليكه قال حدثنا القاسم بن محمد قال حدثتني عائشه رضي الله تعالى عنها وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس احد يحاسب يوم القيامه الا هلك نشتا یو کاسی ده سر ایسو کسی قیامت پر رزمان منگر دا حلوک شو ایده ایسو برا منا کشام رد فقل ده حضرت ایشاوی چه معرض کچھ یا رسول اللہ علیہ سقط قال اللہ تعالی فاما من اوتی کتابو بیمینی فسوف یحاسب حسابا یسیرا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما ذالک علی عرضو ځکه د کولی په مقدار د سره ټول ورکړي او فیا کولو کثیر وی چې نعم ویل نه دا بیا هم ورکړي او فیا قال له خدای تعالی باندې ته تول شي کذ كنت سئلت زیته چې تو را مطالبه شو یو ما دې هغه شی هوا ایسر من ذالک چې هغه سونو په دینا یا خونه دې معنا لا چا توحید او وی قال حدثنا عمر بن حسن قال حدثنا ابي قال حدثنا الامر قال حدثنا خيثما عن ابي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا سيكلمه الله يوم القيامه خما خال خبر کو سر خدای دې قیامت ورځ باندې دا خبر کو سر ليس بينه وبينه ترجمان او جنوي پر منځ الله پاک شو پر منځ سريشه ترجمان ثم ينظر بين اورثه وفد بندا فلا يرى شيئا قدامه نو وين اتشيا مخشد زون کنا مخشو سنو ویلی بالکل سه امداد امداد کوین که یا سر شایو سترګ نظیر نو ورسی ثم ينظر بیا و نظر کو بین علیه مخشو فتستقبله النار مخشو طرف نو ور جواز شي دو تیار فمن استطاع منكم ان يتقي النار چاته مسیک چې مخه واسویني چا جواز به تاسو شي دای زور مې کړی نه ولو د شک ته مراد نه کار کا په یو ټکړه د خجیر سره ویلې نه وی نه دای دا وکړه نه چې دا واسي وی دای له وکړه کنه كنت عند سعيد بن جبير فقال حدثني ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الامم پیش کر شل په موبند امتینا دا امتینا په موبند پیشدل فاخذ النبي يمر معه الامه شریف شو یو نبی چې تر دوه د سره پشپړ او مات باندې ډېر خلک وو ور سره او ون نبی معه النفر دا کیسه رسول مبارک چې کله وکړه فقام علیه عکاشه بن محسن و چک شو دا عکاشه بن محسن فقال چې او الله علی علی بینهم دا وکړه د خدای په نامه ته جوړګرځي مولا را منهم اې خلک نه چې دا بیر به حساب نه جنات بدري قال رسول مبارک چې اللهم اجعلهم منهم یا الله توجه الله عکاشه سے ودینا ثم قام الیه رجل اخر فقال اے غیر چې او الله علی علی منهم فقال رسول مبارک دا فرمیل سبق کا بها عکاشتو مخش سب کیا مخصر کو دے تورا بدے گدا او سرا عکاشا صاحب دا دیو جن رسول مرک دا ونه تا وکړه کنه چې رسول سلام ورکړه یا چې ځکه چې دای چې ګیر چک شو یا بل چې ګیر بیا بل چې ګیر بیا بل چې ګیر دا بیا ټول ټول چې ګیر دیو جن رسول سلام ورکړه کوله وزنا یې جناب او کشاف په حق شو دی وحی په ذریعہ سره چې کیمدا کنه دا د قبل اول وته مری وی کنه خو دا بل په حق شو خو د وحی په ذریعه سره نه وي دا مری ذکر ته وی چې او کشا په سونه سبقیت حاصل کړو ما ایر په حق شو مت یقینا د وحی په ذریعه سره دا کې سمالی ما شو خو ته په حق شه یقینا دا نه درته مری ما د وحی په ذریعه سره چې دا توای جنا ګرځې دې کنه ګرځې او زرا یی چې دا او کشا ته دا او په ساعت شو کړه چې دا جبت ساعت وکړه اور دا بل خدا ستا چې دا د اجابت په صاحب سنو ذکر دی چې وکشافت نه سبقیت وکړلو هغه ساعت ته چې کیم ساعت د اجابت ته دا و کنه وابي قال حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس بن زوري قال حدثني سعيد بن مسيب ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه حدثه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنه من امتي زمره يجمعت وهم سبعون الف تضيء وجوههم شک فی احدهما شک کړه دی د ابو حازم په یو د دې دوی شي کنه چې بده دوی شي یا وزر یا یا زره ده یا ولا کړه متماسکینا متماسکینا سمانا به په حال کې درې دی چې د یو تمسک کړین کې تمسک سمانا اخذهم بعضهم ببعضن چې نیوین کې وی زره د دې د غزر نه راو ټول سره نیولې کنه ټول یو کو بل پر لوس نیولې سره تم کړی وی کنه جناب ته دا داخلي نه چې په اخري سره نه ویل داخلي دا غره هغه سره داخلي دي کنه سره ټول سره نه ولي او حتى يدخل اولهم واخرهم الجنه ووجوههم على سوء القمر ليله البدر وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم یا ولا رجال ان کوین قبل ما دې شي یا اهل النار لا موت باس نه را مرګ نشته و یا اهل الجنت لا موت خلود نه مشولا ده نه راکه په جهنم شي یا مشولا ده په جنت شي یا مشولا ده کنه وابي قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لاهل الجنه يا اهل الجنه خلود لا موت ولا ولا اهل النار يا اهل النار خلود لا موت باب صفت الجنت والنار صفت جنات و ده نار و ده اهل جنات و ده اهل نار کنا وقال ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول طعام یأکله اهل الجنت اول نای تو هم جخری اهل جنت زیادت کبد خوتن اغا زیوتا حساب غیان ده کبد کنا کب یانا چه کیما دو کنا پده پر ادا سواری که ینگی جواری که ٹکراوی پره او دا ویل چې عدم تو به ارزن عدم تو به ارزن سمنا اقم تو به بها زا تام شو په دم زکا باندې کنه شا واستاګه وکړه مو په دم زکا باندې جنت عدم سمنا جنت واستاګه ولا مراتي کنه شا اجنت اقامت ولا ودی واستاګه ول کنه شا ومنه المعدن وإذا غيرنا لكنا معدن يا من بخاري جزا طريقة لفظي منا ثبت واجنا چوٹے کا ذکر کو بلت کافر روری معدن دا دی غی عدن نه ده کنه شا معدن کنه آغا کار سوی چه سر زر سپین زر او زیر سرویل گلت دا نه بسی فی معدن صدقنا دا یور غلب فی مقعد صدقنا عند ملیک مقتدر کنه مقعد زید نستی او معدن پری دول چی فی منبت صدقنا ازید زرون ولی کنه صحیح صدق سمانا صحیح زرا زرا او پتوز بند رضا اخبلا اخبلا رضا زتوست در کمو باز زدن روزی داز دن روزی فلا اسخط علیکم بعده ابدا نرس کرده پتوز بند ورس یدن چیره یا بیا رضا پتوز بند نرس کرده کانا ورزوان من الله اکبر وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاويه بن عمر قال حدثنا ابو اسحاق عن حميد قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه يقول فقال رسول مرک دو فرمی الوائی حق ورکش اوا حبیلتے دا حمزه په مقدر باندې ور داخله دو افقط عقلک ایا ورکلو تو عقل خپل ایا ورکلو تو عقل خپل وحبیلتے وللکه او ورکلو تو جی کم دا کنا ولد اخپلا ولد دا ورکلو لے ولد دے ورکولے دے وجنا اکل لا ورکلو کنا شا دا ولا منا جا اکل لا مسلو لو ولد دا لو سوبین اجرین دا لو ناف شای دے لو لو توی آئی جی مانے دائی پا جناب سے دا کنا دا فائی اکو فی الجنت کنا او جنت واحدتون ایا جنات بیا یو دا یو جنت دا هیا او جنت واحدتون هیا آیا چې کله کنه جا یو جنت ته چې هيا دا جنت چې دته ور کول شي کنه شا انها جنان کثیره دا ډیر جنت نه دي ډیر بوغینا دي کنه شا وانه فی جنت الفردوس ودای چې کله کنه په ټوله نه په بهترین جنت سره کنه للراکب المسرع ده پر ده اغه سوره چا تیس لین کوي کنه مسرع دي کنه شم وقال اسحاق بن ابراهيم اخبرنا المغيرة بن سلمة قال حدثنا وائل بن ابي حازم عن سالم بن سعد رضي الله تعالى عنه عن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنة لشجرة بجنات سيوا ونذ يسير الراكب في ظلها يمزار کوئی سویر فسیرا دیغه ور شمیات امن سل کلا لا یکتاها لان نه نه خدای دې سیر لاره کنه سل کلا راکب السریع ده تیز مزل ولا وست کنه جه پیغنه سوری آیا مزار پا بنده کو میات عامل سل کولا ما یک سو حالان نوینه کدائی ده سیر ده ونه لارا وابي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عبد العزيز عن ابي حازم صالح بن سعد رضي الله تعالى عنه انا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلن الجنة من امتي سبعون او سبعمائة الفين او يا ذرا يا اولاكا العرف فی الجنت یا بلخانه و بنگله په جنات چا دینا پس مرتبه ول بلخانه سری کنه او اچھا که مرتبه ولا دا سری کسی کنه صدا لونی مرتبه ولا لکه دا اسمور چه دا سری سری چه مشتو چه کسی وینه لا ترا اون العرف فی الجنت دیوی سروینی اغا بنگله و بلخانه په جنات چه کما ترا اون الكوكب فی السماء لکه سرنگی چه وینه دو سری سری پس منش قال ابي عبد العزيز وی چې ویلي دی فلور د مچ فحدثت نعمان ابن ابي عياش فقال اشهد لسمعت ابا سعید یحدثو ويزيد في وجود ولا وانو بده حديث شه دا دا وجود ولا بشه وجود ولا بده حديث شه دا تکا چه کما ترا اون الكوكب الخارب في الافق الشرقي والغربي لکه جوینه تو سیاغ افترا دی بدین کا بده مشرق طرف افق شه مغرب طرف افق شه لکه لار طرف یسترا دی بدی یا بار طرف یسترا دی بدی دا لکه تو سویره ایسا کنا دا سه دا کوز برا حنیا دا سویره ایسا دوست وابي قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابي عمران الجوني قال سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله لا اهون اهل النار عذابا يوم القيامه از یوز اسون ده اهل نار په اعتبار ده عذاب سره ده قیامت په ورځ باندې دا وسکوي او دا فضا بي لو ان لك ما في الارض من شيء دتا به اوویل شی کنا نا تو خطو شو یقول اللہ لے احوان اہل النار اللہ پا تو فرمائی اگر احوان دے اہل نار تا پہ اعتبار دے عذاب سرا جا پہ اعتبار دے عذاب سرا پا اہل نار چے کیم دے آن سون عذاب بولا بھی دے قیامت پوری دے خدای پاک دتا ہوئی چوئی غا کفیرہ لو ان لك ما في الارض من شيء ان كجرب تحقيق سره تو دي پروي هغه چې پمزکه څه شي دي اكون تاريخ يا تفتدي به ایا واره ته چې ته فدیه ورکړی و د ځون د خلاصولو لپاره په دې سره کنه فیقول دا چې نام ګره خود فیقول الله پاک دا فرمایي چې عرب ته من کا احونا من حال مو را دا کړی وای ته نه غوښتم او ته نه ازیو دا سم صحیح په دینا وان ته فی صلب اعظم الله چې ته په غیر سندې دی ادم ادا کی سو چې الله تو شک وی شیء فابیته تو انکار کو دے هر سینا الا تو شرک وی مگر شرک دے وہ سره دے نه انکار وکړو کنه دایره ټکی وی رغ ویلا نشول کنه ساده زغبی سی چې ویلو یا د ساری دی چې ویلو رغ نشول ویلا ساخر راځه بل ما سیو ټکرو فقلت ده حمادی چې مو ویل د عمرو بن دینار تا چابا محمد یا با محمد دا کون یا د عمرو بن دینار سمعت جابر بن عبد الله رضی الله عنه قال ذليل جابر بن عبد الله صاحب نے یقول کہ ولی کہ مارو ذليل رسول مرغ نے یقول کہ ولی کہ یخرج بالشفاعت من النار قال ايدي عمر ابن دينار تو چه نعم اي خود مار بدلی دی جابر ابن عبدالله نا کنا وابي قال حدثنا عزبة بن خالد قال حدثنا حمام عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بعد ما مسهم من عصفون ورس چه ده گنا یا سلوش سخالک ده یا نورس چه ده گنا چه ورس دلی دیتا صفون لگلن دل وصول جهنم ده ورس دلی وی بیا د سفرش په سبب سره وی دی چې کیندا کنه یستر شي فیدخلون جنت به ور داخل اور شي جنات فیسمیهم یا نام فیسمیهم اهل الجنه بیا وی بیری دی لرا اهل جنت الجهنمی یعنی لوړ جنت ته او به جناب سره دی جهنمیون بلل شي کنه دا هغه خلق دی رسول مبارک کو صبر سره جهنم نه وتلی دي کنه جنت سره غلي دي دا جنت یو سری دا جهنمیون دي کنه نو به جهنميان څه معنا ای جهنم لار یستل شوی دی د رسول مبارک د سفرش په سبب سره وابي قال حدثنا موسى قال حدثنا وائل قال حدثنا عمرو بن يحيى عن ابي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار يقول الله من كان في قلبه مثقال حبه خردل من ايمان اغسل في بدرش مقدار ايوه دنه ده وير ايمان پیغه پیغه چې کیم نه کنه زګه او پیغه چې کیم نه کنه خوره او پیغه چې کیم نه خره خلاف شي ال خلاف حمیل یا خلاف شي وای حمیل من په معنا محمول سره ده یا خلاف کیم شي وای کنه دا ګنګه خړی دا ګوربه دینا او دا خړې چې دا وروړي لکه دا مثلا یو طرف ته وترې کنه خړا ودارې دي ور به زیرا ودارې دي ګنګا خړیا ودارې دي په دې باندې ما دورانی کنه ازر غناسی کنه سا دا په دې اچ کې نه کنه په دې ونه شي دا سره ورې دي په دې حیات شي کنه او قرا یا داسې دي چې فی حمیت السیله پیره چې کیم نه کنه حمیه د سلاف سے سلاف ا ډېر بهاو چې په کیم طرف باندې وی کنه اته حمیه ویل شي کنه پیره ځای باندې مزرا زر غناسی کنه سا اهون له اهل نار په اعتبار د عذاب سره د قیامت په ورځ باندې لرجل هغه سره یو یې دې سره یو په ټوله نه کام عذاب وي توزو فی اخمص قدمیه چې زړه وشي په دې ژورې ځای د پښې د شي جمره د کرواټه کنه داو دا دې څه ده دا دې کرواټه بلندې شي دا یې کام عذاب بلوي یغلی منها دماغ چې خټې شي دې غنم دماغ دې او لکه سرنګ چې خواټې دي چې کیم ده کنه هغه کټه وه دا صحیح نو صدا دي چې کینه په واو سره ده کنه کما یغل المرجل والقمقم کنه قمقم قمقم دا دې دې کټه ته ویل شي کنه یو معنا ده زره هرګي چې کیزه ته ویل شي کنه نو بیر کیزه ته ویل شي او خداغه کټه وه چې کیم ده کنه معنا ده لیکلی ده مرجل او قمقم یو دي سره کنه شم وابي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمران عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النار رسول الله کی اور ذکر کرو ایر فاشاح بے وجی علا ولی وقت پا مخاق پر سر وتعوذ منا فنا وصل دیل ثم ذکر النار فاشاح بے وجی وتعوذ منا ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرتن فمن لم يجد فبكلمة طيبتنا وابي قال حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثنا ابن ابي حازم والدرا وردي عن يزيد بن عبد الله بن خباب بن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعن انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عن به ذكر كل شبر ذكر رسول الله برك ترد جابو طالب دايده تذكرا وشوا فقال لعله تنفعه شفاعت يوم القيامه رسول الله برك جي كداي جي لا مت رسول الله تعالى فائدہ ورکو تاسو پر دې باندې قیامت پر ځمنه هغه چې کیم ده که نه هغه ککرۍ دی هغه دماغ دی ده د دماغ ککرۍ څه ده که نه دا به چې کیم ده که نه د نه خوټېږي که نه شه وابي قال حدثنا مسعود قال اخبرنا ابا وانا قتاده عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامه جامع الكفراء بخلق دي قیامت پر ورځ باندې فيقولون قیامت کومه ایدنه شوی ده خلق چې کیم ده که نه ایسور وي که نه ایسوب کې تو بره ده سرش غراب کې شي صاحب کې غراب شي که نه بیا دینا ورستیا فیقولون دیو سروی چلو استشفانا علی ربنا کچره کنا سپرست کو طلب یلو میر دی چانا رب اخبر بنده چه حتی یریحنا حتی که چه آرام رو کو خدای بک میرست من, من مکاننا دی زید میر دی غنا یو دا ډیر شاوی سین چه چانا سپرست کو غوڑی چه خدای سره سپرست کو کچه میر سره ایسوب کتو بخو او بیا دایو ته وی چې تو نوح نو شي نوح علی السلام دا اول رسول دا اول هغه پیغمبر د باسه الله چې رسول او دلاره خدای پاک دې پر دې کنا توحید توحید دې پر او درد شرک دې پر رسول فیاتون او دا خلق یو شي ته فیقول لست هناکم ويذكر خطیاته دایو ته وی چې ابراهیم الذي اتخذه الله خليلا جني ولا ودلاره خدای پاک دوستي ونه فیاتون او فیقول لست هناکم ويذكر خطیاته فاستاذن علی ربی به اجازه په طلب یو پر هغه خپل د سفرش کړلې اواله د خدای نه د سفرش کړلې اجازه طلب یې کړه قل لله شفاعت جميعا الا من اذن له کنه چې خدای چاته اجازه یې کړه هغه سفرش نشي کړای کنه زه اجازه ته درم پر هغه خپل ونه فاذا فاذا رايته سواء ته چې وې نه خدای په وقات ساجدنا کنه وقات ساجدنا بیا په دې کې دې شو دله سپرش به وکړه یوسف کې ته به وشي په دې حدیث شرش کې اختصار ده کنه یوسف کې ته به وشي یوسف کې ته به وشي بیا ځنه خلک کنه جنت ته لور شي کافر به جهنم ته لور شي بیا ځنه چې کینده مسلمان شه دا چې چاوي د عمل په وجه سره جهنم ته لور شي بیا دې اورته بیا د سپرش شریک بیا د سپرش شریک بیا چې سپرش شریک بیا چې کینده خدای په کتابه کې غوړه څو غوړه کنه شه څو غوړه کنه شه دا حدیث اختصار دا دوا ور سفر شتا یو ور دا یسو بکر دا ور سفر شتا بل ور دا یغ جهنم نا دا ریختل ور سفر شتا اصلی نا اچھا جی قد غفر له ما تقدم من ذنبه ما تاخر فياتوني فاستعذن على ربي بذوي جزات طلب فرابا قلوبنه فاذا رايته وقعت ساجدا فيدعوني غرض کو خدای پاک مولا را پرې دې خدای پاک مولا را په سیدا سے ماشاءالله چې سمره خدای خوشوي په ساله سره په دریم ورشه یا په سلورم ورشه باندې دې سرور وراله پرېوز حتی ما بقي في النار الا من مگر هغه څوک حبسه القرآن چې یې سر کړه دا یې غلاره قرآن شریف قرآن شریف یې سر کړه قرآن شریف کې علاوه یې سر کړه کافر لره وکانا قطع تو کذا سے یقول چ ویل اند هذا پر ذکی دے دے ٹکی چ الا من حبس القران ای وجب علیہم الخلود کہ سویت پر ایمن خلود او جہنم سے کفر دی اخر پودی سے مسلمان ٹولو وفي قال حدثنا مسعود قال حدثنا يحيى عن الحسن بن ذكوان قال حدثنا ابو حازم قال حدثني عمران بن حسين النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بصفات محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين